او پاتې شو غیر خلاصي مجرد نو دا غیر خلاصي مجردونه سلور سلور د سلور نه په یو وزن باندې راځي سلور د سلور نه خلاصي مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی او ملحقات دا سلور شو کنه سلور د په یو وزن باندې راځي مصدر میمی ظرف زمان ظرف مکان اسم مفعول فرق بالقرائن بی لگا مکرمون مکرم دا مصدر میمیم دی اسم زمانم دی اسم مکانم دی اسم مفعول دی کله مکرم معناو کی عزت کول مصدر میمی شته نه ادا مکرم معنا زائد عزت کولو ظرف مکان شو وقت دا عزت کولو ظرف زمان شو او عزت کلی شوی بیا اسم مفعول شو نو سلور دا سلور نه په یو وزن باندې راځي ای مصدر میمی اسم زمان اسم مکان اسم مفعول دا سلور نه ثلاثي مزيد فيه رباعي مجرد رباعي مزيد فيه او ملحقات دا په یو وزن باندې او اسم ازل په ثلاثي مجرد نه دا ازل بدل راځي دومره یاد لرئ چې مضارع مکسور العين وي مکسور العين به وي چې مفتوح العين یا مضمون العين وي مفتوح العين به وي مقامه کدا مزرمیمی گفتاشی ادریدل لفظی معنی دارا او که ظرف زمان یا ظرف مکان شي وقت د ادریدلو یا ځای د ادریدلو دا معنا وشي دا دلته مراد دی دلته هغه مقاله مقامه هغه مقاله چې په یو په یو مجلس کې وړي کړي شي یا ووري شي دا مقامه دلته دا معنا هغه مقاله چې په یو مجلس کې اولی کړي شي یا او اوی شي اور اوی شي دې کسوي مقام مقام وایي د کوم دا معنا وها المقامه الاولى دا اولا دل کې اولا دی اولا فاصل کې اولا دا قاعده ده چې کرا واویل اول کلمه کراشي لکه متحرکین وو نو واو اولا به بدلول شي په همزه سره وجوبا لکه اواسلو اصل کې سو اواسلو همزه اولا به بدلول شي په همزه سره وجوبا او کو متحرکین نو رمنه وو متحرک وو دویم سو ساکن وو هغه رمنه به بدلول شي په همزه سره جوازان دې کې ووریا ویل او اوریا ویل دواړه جایز دي که نه وي دا کله سره مرکوز شي په اولا باندې اولا مؤنث ته اولو دی دا اولا فاصله کې اولا دی دا یو کلمه ده چې د دې په اول کې واویل راغلي دي رملی متحرک دی دویم ساکن دی د دې رملی بدلول په همدا سره دا وجوبن دي دا وجوبن دي صنعا د یمن دار الخلافه لکه زمونږ د پاکستان دار الخلافه اسلام آباد دی ستاسو د افغانستان کوم ځای دی یاد درته کابل ښار دی دا صنعا د یمن دار الخلافه ده صنعا اوس د شافعي بدل کې د نسبت دا مسله ده چې حمزه د اسم ممدود همدا په وو سره بدلول شي حمراء حمراوی سوداء سوداوی اهم دا په هو سره بدل شي والصنعاء لکه سره څنګه ویل شي صنعاویه او دلته کې اهم دا په نور بدل شوی دی اذا شاد راغلی دا شافعي په مدرسه کې دا مسله راغلی چې دلته کې دا دا همدا په نوم بدل شوی دی شو ځل سرحانیا په دې پوه شوئ د دې مقامي نوم سرحانیه شو لوجد عقود لفظ صنعان په دې مقام کې اذا صنع اليمن دا تسميه د کل شو پیژن دو ایا لوجد عقود دې مقامي په بلد صنعا کې نو دا تسمیه د حال په اسم نه محل سره په پوه شوي او د دې مقامي خلاصه استعمالها على الموعظه بدغه دې کې وعظ دین رمبه یو اخر یو لسما رمبه یو لسما یو اشتما یو دیر شما یو سلوختما دا پینځه مقامي خالص وعظ دی نو احتمال وعلى الموعظة قول ابي زيد واعظا ثم عكوفه مع تلميذه على شراب النبي لا ولا زيد بهترين واعظ کی بیا د خپل شاګرد سره په شراب باندې ناس دی شراب دی بیا شری هغه استعمالي شراب النبي برغه ناس کی دا فرازه او دا مقامه راوړی دا او رمبه مقامه کې دلی کړی دا هغه مقامه حرامیه ده دې باندې اشکال لري پکار داو چې د رمبه مقامه مقامه حرامیه راوړی وا او د مقامه سلانیه راوړی دا ولي دې ودا جواب کوي دا په مناسبت سره راوړی دا ا مناسبت داري چې دا حضرت نوح علیه السلام د طوفان لا روستو د ځمکې په مخ باندې لومبنی ښار ته جوړ شوی دی دا صنع یمن دی د حضرت نوح علیه السلام د طوفان لا روستو د ځمکې په مخ باندې لومبی ښار جوړ شوی دی هغه صنع یمن دی دغه لومبنی ښار څه کنه شوم او په دې حال کې دا واقع شوی دی کنه دا ور مې مقام تک مناسبت ته کې دي چې دا و مړې خار کې زمګه په مخ باندې دا ور مې مقام رضا بکار دا و چې حرامیه وکړه وړو څنګه سونه انګي راوړه دا کې تک توجه دې پوه شو نه زه مشکور شو حتى ذل حال هم هم دلته دای په دې کتاب کې درې نمونه وروړي سو کم کم حارث حمام ابو زید دا درې کتابونه درې نمونه وروړي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي احب الاسماء الى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن الله تعالی محبوب نمونه عبد الله عبد الرحمن واصدقها حارث و حمام او دیر رشتین نمونه حارث او حمام حارث مانا کاسب حمام مانا قص کون کی دا سوکشتا کیا قسم لکی دا سوکشتا کیا قص لکی سر دا قسم بکن لگیا ہے کنا دا سبق پر قسم دے کنا دا ویل دا قسم دے زکول دا قسم دے کنا او دا سوکشتا کیا قص لکی اصو قص کی کنا کی دا احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن واصدقها حرب وهمام واقبحها حرب ومرا او قبيح تن بالامور حرب او مرا دي حرب دن تواي مرا ترخ تواي دا قبيح تن بالامور دي الله تعالى دلته یو کړی دی نارنجې وته وي پهږي یو محله ده چې انوار جان نور جان پته جان د نمونه ټول جان جان دی دا ټول نمونه ملک دی ها ټول نمونه وګړي د دې نوم په دې مسما باندې اثر دی باندې دا دا یو الف دا غلوم تا دې تاسو کې تاسو نوم دی وی زما نوم ډبل ډیس دی امور کار ماته د مینې نه مینا کار وایي دبردیس او مینا کانیس ای نو دا احب الاسماء عبد الله عبد الرحمن او اصدق الاسماء حارث او حمام او اقبه الاسماء حرب او مره ته پوه شو او دا نمونه چې دي څه سره وړي دي الله محلیلی الله محلیلی په خپل کتاب کې دا غلي نمونه راوړي دي حارث حمام او بل ابو زید نه حارث حمام دا اصدق الاسماء ذکر دي حدیث کې راغلو په دې وجه راغلو او پالش ابو زید نو ابو زید کدا شخص معجل شي هغه باندې واقع راغلی و چې دا راغی د بنو حرام قبیله په جماعت ګوزرې دو او به چې دا شان د روم بادشاہ زما زوی دی ولدي ما سره امداد وکړي او رنگین بیان وکړو هغه یو سره راځي رښتیا خبره وکړه کنه چې دا معامله ما سره شوې ده دا او کله دا شخص معین نشي نو بیا اهل لغت وی چې دا ابو زید دا کلیه د چا ده کبار ده دا کلیه د کبار ده کبار بوډاوال کوي کنه او دا هیڅ شی دی کنه دی یو بوډاوال انسان باندې خامخا راځي کنه راځي نو دا کبار او دا الحرف الحمام نه مراد دا علامه حریری خپل ځان دی حتى فلاح ابو حمام اذا تبي كلام دا علامه حريري مراد دا الحارث بن حمامنا فرزان دي او په دې وجہ نسبت یې چا د کی بصری ته کی علامه حريري د بصری دی کړه نو الحارث بن حمام بصری دا خبره کړې ده او بل دا ابو زید کنیه نو زمانه هم ده د کبر هم د بوډاوالي او د زمانې هم ده رام د براشي دو دا په داسې سیزلو سره دا زمانہ دا موصوف کړی دا چې هغه لایق د زمانې سره دي هغه دا شی چې د حاشیه کې راغلی دا دا لکه راغلی دی تین سو چار سفق تین سو چار سفق وګورئ بدا مقام اولا چې دا سسی غلا اولا سره کې سو سنانه کې سپکارو او دا درې نمونه دا نن بیا ته بس سبا راځي علي